محترم مولوي صاحب له شپږم ناوې د ډنډ له میداني څخه غنۍ علي احمد او احمد پوښتنه کوي چې که چیرې د ډوډۍ د پخولو په وخت کې دود تېز سي او یا داسې غوړ بوی ورباندې ولګېږي چې دماغ یې په استراحت کې ولوېږي نو روژه د دغه شخص ماتېږي او که څنګه حضراتو په دغه خیال باندې روژه نه ماتېږي د ژمي په وخت کې دود دی یا زنانې عاجزې ډوډۍ پخوي حتما نه دې څه علاج نشته چې په ښځو په خوله دې دود ننولي اما روژه نه ماتي نه ماتي نه ماتي او یو داسې ګریف دی چې په قصد یې کوي یا چلن دی دی یې کوي د دې څخه به اجتناب کوي د دې څخه به پرهېز کوي یا نسوان یې سړی په روژه کې عمدن کوي تحتاري شریف وایي چې روژه که ماته ده ته ټول ورته وایي اما په کفاره کې اختلاف دی خو مطلب دا دغه چې کسان چې دا کارګر دي او یا جمعې دي اور ته ناست دي دغه دودان د روژاتي په خولو پزه نه وځي او دې اختیاره نه ده یا د غرب په لارې روان دي دوړې غبار راله او د سړي په خولو په پزه باندې دا دوړې غبار نه وځي دا روژه نه ناستي دغه رنګه دا خوشبویي ده عسل یا ګلاب یا بل دغه شی مثلا که د چا و دماغ ته ویل کېږي هر څو یې دماغ مسترح شي روژه نور باندې ماتي نو نور باندې ماتېږي وسله